بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینه والو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرزو هغه عمل دی چې د هغې په واسطه باندې انسان د ګناه نه بچ کېږي چې هغه عمل او صفت تفکر او فکر کول دي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الا یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار الله رب العزت فرمائی بېشکه په پیدایښت د آسمانونو کې همدارنګه په پیدایښت د ځمکې کې همدارنګه په اختلاف د شپې او ورځ کې چې کله شپه لویه او کله ورځ لویه خامخا د عقلمندو او هوښیارو خلکو لپاره د الله د وجود او قدرت دلائل دي. هغه هوښیاران څوک دي؟ هغه هوښیاران چې په ولاړه، په ناسته، په اړخونو باندې د پرېوتو په حالت کې الله یادوي هغه هوښیاران دي او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې فکر او غور کوي او چې کله د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر او غور وکړي د آسمان په پیدایښت کې غور وکړي د آسمانونو په پیدایښت کې همدارنګه د ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر وکړي نو بیا وایې چې ای زموږ پروردګاره دا دې عبث نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره، پس موږ د دوزخ له اور څخه وساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ایت هغه مهال را نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه کې د الله په عبادت باندې مشغوله و. چې کله دا آیتونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شول نو رسول الله ژړل نو بیا کله چې د سهار مانځه په وخت کې حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا په حالت کې ولیده نو ورته ویل چې ای د الله رسوله ولې ژاړې حال دا تا ته مخکیني او وروستني ګناهونه ټول بښلي دي نو ته ولې ژاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای بلاله آیا د الله تعالی شکر ګزار بنده نه شم؟ د الله شکر ادا نه کړم او ولې به نه ژاړم؟ او حال دا چې الله رب العزت پر ما باندې نن شپه دغه آیتونه نازل کړي دي او بیا رسول الله ویلي ویل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم یتفکر فیها هلاکت دې وي د هغه چا ته چې دا آیتونه لولي او بیا په دې کې فکر نه کوي. الله وایي چې ان فی خلق السماوات والارض. په پیدایښت د آسمانونو کې، په پیدایښت د ځمکه کې او په اختلاف د شپې او ورځ کې دا نښانې دي د عقلمندو خلکو لپاره. نو هلاکت دی هغه چا لپاره چې دا آیت لولي او بیا د الله د قدرت نظارې ننګوري، الله د قدرت په نظارو او پلوشو کې دا فکر نه کوي. نو واقعا د الله په قدرتونو کې فکر، د الله په مخلوقاتو کې فکر، د الله رب العزت په هغه اشیاو کې چې رب العزت پیدا کړي دي فکر، نو دا انسان واقعا د ګناه نه ساتي. ته دې ته متوجه کېږې چې یو خالق شته چې دا یړي او زه یې پیدا کړی یم او یو ورځ به الله ما په خپل حضور کښې دروي او د خپلو عملونه به زما نه پوښتنه کوي. نو الله تعالی په قرآن کریم کښې بندګانو ته د خپلې پېژندنې او معرفت دوه لارې ښودلې دي، یوه لاره، دغه کتاب قرآن کریم چې تا ته مې نازل کړی ای پیغمبره دا مبارک او ګټه لرونکی دی تر څو خلک د هغه په آیتونو او دلایلو کفر وکړي خو مونږ هیڅکله نه د الله په مخلوق کې فکر او غور وکړ او نه د الله د کتاب او د آیتونو لو کې مونږ فکر او غور وکړ اول خو مونږ د الله رب العزت کلام تلاوت نه شو کولی په هغه باندې نه پوهیږو او که لولو د هغه په ترجمه نه پوهېږو او که په ترجمه پوهېږو نو بیا موږ په هغه کې فکر او غور نه کوو چې الله موږ ته څه ویلي دي او موږ په کومې روان یو. نن چې موږ په ګناهونو کې اخته یو، په بدو کې اخته یو، دا ټول د دې وجې نه د الله د قدرت نظارې او د هغه د قدرت پلوشو کې توسه فکر او غور نه دی کړی. چې دا ځمکه چا پیدا کړې؟ دا اسمانونه چا پیدا کړي؟ الله په کلام کې څه ویلي دي؟ یو ورځ به د الله حضور ته درېږم، الله به د خپلو عملونو چې ما کړي په دنیا کې، مانه به پوښتنه کوي، هم د بد او د نېک، دا فکر موږ هېڅکله هم نه دی کړی. الله رب العزت دې موږ ته د تفکر او د فکر توفیق راکړي چې د دې په واسطه باندې الله موږ د ګناهونو نه بچ کړي. د الله رب العزت په کائناتو کې د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر او غور کول د عبادت یو نوع عبادت دی، د عبادت یوه برخه ده چې له دې لارې انسان حق ته رسېږي او یا یې په نفس کې حق لا پسې زیات پیاوړی کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي فرمایي، ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر. بېشکه د ایمان رڼايي او یا د ایمان نور په تفکر او فکر کولو کې دی. امام حسن بصري رحمه الله فرمایي، تفکر ساعت خیر من قیام لیله، یو ساعت فکر او غور کول د الله په پاکو او مخلوقاتو کې د شپې ودرونې نه یعنې د نفلي او د تهجد لمانځونو نه ډېره بهتره ده. همدارنګه. بشر بن حارث الحافي رحمه الله فرمايي لو تفکر الناس في عظمة الله تعالی لما عصوه که چیرې خلکو د الله تعالی په لویي کې فکر او غور کړی وای نو د هغه نافرماني به یې نه وای کړې خو موږ هیڅکله غور ونه کړو فضیل بن عیاس فرمايي الفکر مرأة تریک حسناتک و سیئاتک فکر کول آئینه ده چې نیکیانې او بدیه ښیي او ابو سلیمان رحمه الله څه وایي، عودو اعینکم البکاء وقلوبکم التفکر، سترګې مو له ژړا سره او زړونه مو له فکر کولو سره عادت کړئ. نه فکر زموږ عادت دی او نه ژړا زموږ عادت ده، نو تل لپاره د الله په نافرماني کې اخته یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خو انسان باید په خپل ګناهونو کې هم فکر وکړي، د خپل په طاعتونو کې هم فکر وکړي او په هغه تباه کوونکو صفتونو کې هم فکر وکړي او کوونکو صفتونو کې دې فکر او غور وکړي تر څو د دې په وسیله باندې الله رب العزت دا د ګناه نه بچ کړي او دې ته د سمې لارې هدایت او لارښوونه وکړي. په ګناهونو کې فکر او غور په دې طریقه سره چې هر سهار باید انسان د خپلو اوو اندامونو چې هغه زړه ده ژبه ده ستر غوږونه دي ګېډه ده شرمګاه ده پوزه ده لاسونه او پښې دي او د خپل ټول بدن پلټنه وکړي داسې فکر وکړي چې آیا له مخکې څخه او یا له پرون ورځې راهیسې خو په کومې ګناه کې مشغول شوي نه دي دا زما اندام په کومې ګناه کې نه دي مصروفه شوي تر څو هغه ګناه پرېږدي او هغې ګناه باندې پښیمانه شي او د خپلې ګناه تدارک وکړي همداراز به دې کې هم غور وکړي چې آیا داسې څه خو په راروانه ورځ کې نه لیدل کیږي چې هغه د ګناه کار دی تر څو له اوس نه د هغه نه زه ځان وساتم خو هیڅکله موږ دې سوچ کې نه شو چیرته چې د ګناه مجلس دی مونږ په هغې کې قصداً ورننوځو الله دې په مونږ باندې رحم وکړي نو باید یو مسلمان انسان د خپل په اړه داسې فکر وکړي چې زما دغه ژبه د غیبت کولو دروغ ویلو د ځان ستاینې او د داسې نورو بدو کارونو توانایی لري نو باید زه له دغسې ټولو بدو کارونو څخه خپله ژبه وساتم خپله ژبه منع کړم که څه هم دا کار د کاڼي ايښودلو په وسيلې سره وي او بايد په داسې مجلس کې کيننم چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي، نو ژبه خو دا توانايي لري چې په هغې سره غيبت وکړای شي، په هغې سره دروغ ويل شي، په هغه سره د ځان ستاينه وشي، نو بايد مسلمان انسان خپل ژبه له دغسې بدو کارو څخه منع کړي او ويې ساتي. او په دغسې بد مجلسونو کې کینینې چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي. د غوږونو په هکله باید داسې فکر وکړي چې په دې کې د غیبت، د دروغو، د بدعت خبرو، د فضول او چټي خبرو اورېدلو صلاحیت موجود دی. نو باید چې له دې ګناهونو څخه خپل غوږونه وساتم او له هغو خلکو څخه ګوښه او لرې اوسم د کومو په ناسته کې مې چې د غوږونو د ګناه خطر وي. یا دا چې که له خلکو سره اختلاط کوم نو باید چې هغوی له بدو خبرو او بدو کارونو څخه منع کړم. د ګېډې په باره کې باید داسې فکر وکړي چې هغه خو زیات خوراک، زیات څکاک کوي. حال دا چې اسراف د الله تعالی په نزد باندې بد حرام دی، باید چې اسراف ونه کړم. په دې کې دې هم غور وکړي چې خوراک، پوښاک او څکاک یې له کومه مدرخت څخه دی، آیا له حلال او که له حرامو څخه؟ بیا دې په دې کې فکر کړي چې ګېډه خو په حلالو، په مشتبه شیانو او په حرامو په دې ټولو باندې مړېږي، خو زه باید چې حلاله مړۍ ورته ورکړم او له حرامو څخه یې وساتم، په همدې طریقه باید د خپلو نورو غړو او ټول بدن په ناجایزو صورتونو کې فکر وکړي تر څو یې د ګناه له کارونو څخه وساتي. موږ خپل ژبې ته متوجه شو چې څه ورباندې، آیا غیبت کوو په ژبه باندې، که په ژبه باندې دروغ وایو، او که په ژبه باندې خلک ورته سپک سپورې وایو دې ته هم متوجه نه شو او دې ته موږ هم فکر ونه کړ چې دا ژبه نن څومره موږ د الله په طاعت او په یاد کې وچلوله او څومره په هغو کارونو کې وچلوله چې په هغه باندې الله ناراضه کېږي. او دې ته هم متوجه نه شو چې په غوږونو باندې څومره موږ د الله کلام واورېد، د رسول الله احادیث مو واورېد، په دې باندې نېکې خلې او څومره په دې ژبه باندې په دې غوږونو باندې غیبت، تهمت، بدې خبرې، ناحقه خبرې او موسیقي یې وروڼو سورنا په غوږو واورېدله. دوی که کله فکر کړی او دا ژبه او دا غوږونه به د آخرت په ورځ په تا باندې د الله په حضور کې شاهدي درکوي، هلته به بیا تا لپاره د تېښتې لاره هم نه وي. خپل ځان ته او خپلو اولادونو ته خو خوراک راوړو او دې ته لا متوجه شوي نه یو چې آیا دا حلال دی او که دا حرام دی. خپله ګېډه خو ډکوو، خو دې ته متوجه نه یو چې دا حرام دي او که دا حلال دي. هغې ګېډې ته چې حرام ورننوځي د هغه توبه د الله په دربار کې نه قبلیږي دې ته لا متوجه شوي نه یو فکر هم نه دی کړی نو هغه انسان چې هغه په خپلو اندامونو کې او په خپلو ګناهونو په کور او فکر وکړي نو هیله ده چې هغه انسان د ګناه نه بچ شي او د هغه عاقبت او پایلې وسنجوي همدارنګه باید مسلمان انسان په خپلو کې فکر وکړي په خپلو عباداتو کې فکر وکړي لومړی باید په فرایضو کې غور وکړي چې څرنګه دا فرایض دې ادا کړي دي آیا کوم کمای او زیاتی پکې کړی دی خو مونځ موږ دپاره عادت ګرځېدلی کوو یې خو دې ته متوجه نه شو چې دا مونځ ما څنګه وکړ دا کومه اودس چې ما لمانځه دپاره وکړه د اودس په کومه طریقې سره ما وکړه بیا د خپلو غړو په طاعتونو کې دې فکر وکړي الله تعالی د خوښي مطابق استعمال کړي د مثال په توګه داسې دې فکر وکړي چې سترګه الله د دې لپاره پیدا کړې ده چې په ځمکه او آسمانونو کې د الله تعالی د پادشاهي او د هغه د وجود او قدرت دلایلو ته ورباندې وګورم د الله تعالی کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات دې مطالعه کړم او د ژبې په اړه دې دا فکر وکړي چې څرنګه کولی شم د الله تعالی لارې ته د خلکو تلو او د خیر کارونو ته په ترغیب ورکولو کې دا خپل ژبه استعمال کړم بیا په ټولو هغو لارو چارو کې فکر او غور وکړي چې د الله تعالی طاعت ته رسوونکي دي او بیا پکې په اخلاص سره د ځان مشغول کولو فکر وکړي او موږ لا دې ته متوجه شوي یو چې د ژبه باندې ما څومره حرام ویل، څومره مې دروغ ویل او څومره مې غیبت وکړ، آیا په دې باندې ما د الله کلام ولوست، د رسول الله ارشادات مې ولوستل او خلک مې څومره په دې ژبه باندې نیکو کارونو طرف ته راوبلل او زما په ژبه باندې څومره خلک په هلاکت کې وغورځېدل؟ په دې سترګه باندې تا څومره د الله مخلوقات او کاینات نظاره کړل ودې کتل، د الله د قدرت نظارې او پلوشې دې وکتلې او څومره دې په دې باندې حرام وکتل؟ الله کلام ته دوه دقیم کتلی نشې خو چې کله مزخرف سریالونه یا هغه تباه کوونکي فلمونه چې تا او ستا کورنۍ هلاکت طرف ته راکاږي سبا پورې ناست او ورته ګوري د دې سترګې نعمت پوښتنه به الله تا نه کوي او ته به نه کوي نو په طاعتونو کې فکر کول انسان د الله عبادت طرف ته هڅوي او انسان د الله رب العزت د نافرماني نه بچ کوي الله دې موږ ته توفیق راکړي همدارنګه انسان باید په خپل تباه کوونکو صفتونو کې فکر او غور وکړي دغه صفتونه چې ځای د انسان زړه دی لکه د شهوت غلبه غوسه کول بخل او لویي کول، په ځان او عمل باندې ویاړېدل، ځان ښودنه، حسد کول، بدګماني، غفلت، مغرورتیا او داسې نور نو نو بنده باید چې په خپل زړه سره د دې صفتونو د پلټنې په فکر کې مشغول شي. که چېرې دا یې ګمان شو چې زړه مې د دې صفتونو څخه پاک دی، نو بیا دې د هغې په امتحانولو او ازمایلو کې فکر وکړي، تر څو ورته څرګنده شي چې زړه یې ورڅخه پاک دی او که اشتباه یې کړې ده. د امتحان طریقه یې داسې ده، که تا ته دا ګمان وي چې زما زړه له کبر څخه پاک دی او تواضع او عاجزي زما په زړه کې پرته ده، نو بازار ته لاړ شه او هلته یو ګېډۍ لرګي یې په شا کړه. تر څو معلومات درته وشي دغسې تجربې زمونږ نیکانو ډېرې زیاتې کړي او که چیرې بنده په خپل ځان کې د کوم بد صفت احساس وکړي نو د هغې په له منځه وړلو کې دې فکر وکړي چې دا بد صفت خو زما په وجود او زما په بدن کې پیدا شوی دا څنګه له ځانه لرې کړم د مثال په توګه یو سړی په خپل عمل باندې ویاړي او دا مهلک سفری که ریا او سمعت راغی الله ستا عمل بیا نه قبلوی نو د دی مهلک صفت په لمنځه وړلو کی باید دا فکر وکړی چه عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږی عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږی خو دا هر څه د الله تعالی په پیدایښت او د هغه په فضل سره شوی دی. ځکه چې د عمل دغه غړي او زما دغه توانایي، اراده او حرکت دا ټول هغه پیدا کړي دي او د هغه اراده په کې شامله ده، نو ولې په خپل عمل یا په خپل ځان باندې فخر وکړم، حال دا چې زما ځان خو په مستقله توګه دا هر څه نه دي کړي، دا د الله په توفیق سره شوي دي. نن زمونږ هر کارونه دي ټول په غفلت سره کیږي د هغه د حقیقت او د هغه د پایلو نه هیڅکله مونږ خبر هم نه یو انسان باید په هغه نجات ورکوونکو سې هم فکر وکړي نجات ورکوونکي صفتونه هم په زړه پورې اړه لري توبه ویستل په ګناه باندې پښیمانتیا په مصیبت باندې صبر په نعمت باندې شکر او ژوند کول د ویرې او د امید په منځ کې له دنیا څخه بې رغبتي، د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې اخلاص او رښتینولي، د الله سره محبت، د الله تعظیم، د هغه په کارونو کې خوښي او رضایت، الله طرف ته میلان او شوق او الله طرف ته او تواضع، دا هغه نجات ورکوونکي صفتونه دي چې په چا کې موجود شو، هغه د الله د عذاب نه ساتي. د الله د نافرماني نه ساتي، نو باید چې په دې نجات ورکوونکي صفتونو کې هم فکر او غور وکړي. انسان دې هره ورځ له ځان سره فکر او غور وکړي چې آیا د الله تعالی د قرب او نږدېوالي کوم داسې صفت شته چې زما په زړه کې نه وي؟ نو که کوم صفت په کې نه وي، نو په خپل زړه کې دې د هغې د اهمیت او عظمت احساس را پیدا کړي. چې دا صفت باید څنګه په ځان او د دې نه دې وروسته بیا هغه سخت وعید او عذاب ته وګوري چې د داسې صفاتو د نشتوالي په اړه راغلي دي همداراز هغو عذابونو ته دې فکر وکړي او هغه عذابونو ته دې خپل فکر متوجه کړي له کومو سره چې انسان د زړه د ناروغتیا په سبب باندې مخ کیږي او کله چې بنده د عمل په علم کې د دغسې فکر او غور کولو میدان وپېژندلو بیا ورته په کار دی چې سهار او بېګا هغه د خپل عادت وګرځي او د هغه څخه غافله نه شي تر څو بد صفتونه له زړه څخه وباسي او په زړه کې یې نیکو صفتونو ته ځای ورکړي که نور وخت نه وي په هغه وخت کې چې انسان شپې ویده کېږي او سر په بالښت باندې ږدي، په هغه وخت کې دې دا فکر وکړي چې څومره بد صفات زما په بدن کې دي او څومره نېک صفاتونه په بدن کې دي. نو باید چې په بدو صفتونو کې هم فکر وکړي او په نېکو صفتونو کې دې هم فکر وکړي. په بدو صفتونو کې دې په دې هکله فکر وکړي چې دا خو مهلک دي، ما تباه کوي، څنګه دا د بدن نه لرې کړم او په نېکو صفتونو کې دې دا فکر وکړي چې څنګه دا صفتونو ته لا په ځان کې لا وده ورکړم او که دا زما نه لرې شي نو الله به ما تباه کړي او که نه یې څنګه دا په زړه کې راولم؟ الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو! د آخرت په ورځ به الله زموږ د خویندو، زموږ د میندو او زموږ د مرو لرونو نه ټولو نه پوښتنه کوي، راشئ دنیا د عمل میدان دی، په دې کې داسې کار وکړئ چې الله رب العزت په آخرت کې تاسو ته اجرونه درکړي. غیبت، تهمت، بد، کبر، لویي، عجب و تکبر و حسد ټول پرېږدئ، الله ته متوجه شئ چې الله دی. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو عملونو توفیق غواړم او د دې توفیق غواړم چې الله موږ ته د تفکر او د غور کولو هدایت رانصیب کړي. قدرمنو اورېدونکو! دا وه زموږ نننۍ خپرونه ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم.